تازی دا پارا یو حکم یو باب کی ترشو الغسل لکل صلاة خدا مرفوع نده بلکه دو مادی بی عمل او جمهور مسلک دا نده دویم جمع بین صلاتین دا مسلک د جمهور نه و او دریم مسلک د جمهور خو پدې کې پدې مسله دا پدې مسله باندې امام ابو داود رحمت الله علیه مرفوع روایت بالکل نه ذکر کړي آثار ذکر کړي دي اقوال ذکر کړي دي من ظهر الى ظهر وګوره حدیث من ظهر الى ظهرنا د سازی پی مسله دا غسل بسنګو کی فقال تغتسل من ظهر الى ظهرنا يوم اسفخنا بل ماسپخین پر یو غسل یعنی هر ماسپخین غسل او توزع لكل صلاه ور په دې باب کې مرفوع روایت یو نه بل د سعید سعید بن مسیب رحمت الله علیه قول خبر پوه شو دا داغه فتوا شو قول ها فین غلبات دم اگر دم په غالب شي نو کپڑے دی وتړي قال ابو داود دایو وروا وروي عن ابن عمر انس بن مالک رواه عن ابن عمر انس بن مالک نقل کړي عبد الله بن عمر نه دا خو غلطه نسخه ده ها عن امرات قمیرین نو دا د امراتین نه قمیرین بدل نو قمیر څوک ده هغه د مسروق بیبی ده علا شتا نو بیا هم دا مرفوع روان نشي د عائشه رضی الله عنها قول نو مرفوع روایت یو نشته چې من ظهرین الی ظهرین الا ان داود قال كل يومين مسفخنا رسلیش ګنټو کې یو غسل وفي حديث عاصم عند الظهر وقول سالم بن عبد الله حسن عطاء وقال مالك دا دا ټول د تابعینو اقوال مرفوع روایت یو هم نشته وقال مالک انی لا اظن حدیث ابن مسیب دا اثر د د سعید بن مسیب رحمت الله علیه کوم اثر راغله من ظهر الى ظهر بنه بلکې من طهر الى طهرنا دا توا نه چا زوا جوړ کړي توا کې ټکه نشته پاس پټکه جوړ کړي زوا شي من طهرن الى طهرن دا د جمهور مسلک ومن طهرن الى طهرن چا من ظهرن الى ظهرن جوړ کړي ولكن الوهم دخل فيه لیکن دا وهم نه دی دا من ظهرن الى ظهرن قول د سعید بن مسعود رحمت الله علیه ما سپخن وخت ګرمي کنه چې هغه رګونو کې صلابت ختم شي رګونه پاسته شي دا ممکن ده چې دافع د پاره د دم بشي باب من قال تغتسل بين الايام وبه قال حدثنا قال من قال تغتسل بين الايام سروز پس غسل دیو کی بس هر موز د پاره دی او د سکی توزع لكل صلاه فاطمه بنت ابي حبيش دا مستعاذ وا نبی علیہ السلام فرمایلی ذا کان دم الحیض کله دم الحیض وی نو دا فاطمه ممیزه ده یعنی دا متمیزه شو خو متمیزه نه ده ځکه رنگونه شپږ دي شپږ وړ رنگونه په یام الحیض کې حیض دي او د حیض نه علاوه سری استعاذه ده دا فیضا کنا فتوزی وس قال ابو داود قال ابن المسنى حدثنا ابي ابن ابي عدي حفظا هغه موقوف ذکر کړو نو یو خدا دا دم ناسوت مدرب مدرج من راوی او موقوف او مرفوع کې اختلاف نه وهم من لم يذكر الوضوء الا عند الحدث وبه قال حدثنا من لم يذكر الوضوء الا عند الحدث بس حدث نشته مګر حين د حدث کې حدث لاکس نه حدث او حدث نشته نه بیا حدث نشته ام حبیبه مساعد شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان تن تذر ایام اقرایا او د حیز روز کې انتظار وکا بیا غسل وکا او تصلی فإن أكشى من ذلك فتوضأت وصلت هغه مستعذه بنړو وزن و عند کل صلات ها الا يصيب حدث غير الدم پوه شو مسله باندې دا احساس نه دی دا دا د سره ماتون کې دا او دس نه دی استاذه ماتون کې دا او دس نه دی ځکه خروج د نجاست په طریقې د معتاد په کارو دا خروج د نجاست په طریقې د غیر معتاد دی ان که د سبیلینو نه خارج شوی دی هغه سبیلینو نه خارج شي او خروج معتاد وي او دا سازي بنه چې دا د خروج معتاد نه دی دا د عادت برابر نه دی نو دې سره د سره او دس نه ماتيږي خبر پوه شو د مساج سره او د سره نه ماتيږي ځکه خروج د نجاست من البدن یا من السبیلین من السبیلین کې تناقض چې خروج علی سبیل المعتاد عدم د ساج خروج د لیکن لا علی سبیل المعتاد اړه د سماتی پرې باندې نو بیا د حیض نه دی ایام الحیض نه بعد نو فی المرأة تر السفرا والقدرة بعد الطهر س سفرا ویلی او س خړه رنگ باندې ویلی طهر نه بعد ام حبیبه مستعاذ وا فکان زوجها یغشاها عبد الرحمن بن عوف دی رضی الله عنه او دا د عشره مبشره او صحابي دی نو د صحابي فعل حجت نه ګرځي لیکن عشره مبشره او مبشره صحابي دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په موجودګۍ کې وتی کول مستعاذ سره پر خځه سره چې مستعاذ و نو دا بغیر تبوس نه بسری قطعا خوشی نو دا دلالت په دې باندې کوي فی عهد النبی صلی الله علیه وسلم عشره مبشره صحابی دی هغه یغشا زوجها نو دا بلایزن یقینا نه دی شي ماعزن النبی صلی الله علیه سلب بشوي وي نو دا دلیل شو پرې باندې قال ابو داود قال يحيى بن معين دې ماندا څخه وکان احمد بن حنبل لا وانه لانه كان ينظر في الراي هغه ينظر في الراي چې د نس په مقابله کې وینه غلط وي هغه د نس په تایید کې وي دا غ نظر ویني بالکل ټیک ده وبه قال حدثنا احمد بن ابي سراج الرازي قال حدثنا عبد الله بن نيرج عبد الله عن حمله بنت جائش دا حمله دا دا د طلحه رضی الله تعالی عنہ بیبی دا او طلحه هم په عشره مبشره کې عبدالرحمن بن عوف هم په عشره مبشره کې دیو په عشره مبشره کې نو دی وته کول نو بغیر د اذن د نبی اسلام نه به کړي قطعا نه د سره سری دلالت کې جایز دی ان كانت مستعاذه وكان زوجها يجامعها ما جاء في وقت النفاس وبه قال حدثنا جاء في وقت النفاس عقل مدد نفاس هغه هر زنانه په خپل پویږي چې څو ورځې کې طهارت راځي او اکثر د مدد نفاس احناف د حنابلہ په قول کې هغه سلوی قروزی د مالکی او شوافی او شپیتا یا او یا ورځي دا اکثر مدد نفاس نو دا ګره دا عقل مو د نه ذکر کوي اکثر مو د ذکر کوي دا ممکن نه ده چې د یو کلی ټول زنانا داغي دم منقطع شي طهارت راشي صالح روزه کې دا ممکن ده دا د یو کور زنانو امکان نه ده په ټول مدینه منوره کې ټول نفسا په صالح روزه کې طهارت هغه ته حاصلې ده دا ممکن ده غیر ممکن نه دا سره مده شو پښې عقل مده هر چا چا الله سورجي پنځور هزار سوري چې وي او اکثر مده نفسا چدا هغه سلوي او اتفاق کېدل په کم کې هم ممکن نه ده خو اکثر مده د نفاس سره شو سلوي بس دا د احناف د پرواجه دلیل دی دا كانت النفس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاس أربعين يوما يا أربعين ليلة وكنا نتلي على وجوهنا الورث امن په خپل مخونو باندې ورث پانی به مونږ لا ګورې داسي ورث پانی یعنی دی په مخ باندې سلوي سلوي سلوي خرج پکې تیری شي نو مخ باندې داغونه جوړیږي نو داغونه لرکول د پاره ورس پاره موږ لګول په مخ باندې روز نور پوډل سوزونه لګي او وخت دا چې وبه قال حدثنا حسن بن يحيى قال حدثنا محمد بن خادم زهج للرما مسز ذکر کوي فدخلت على ام سلمہ رضی الله عنها ما يوم المؤمنين دا سمره بن جندب رضی الله تعالی عنہ امر کوي زنانو ته چې د حیض کې مزونه قضا شي داغه قضا وکړي او د روزو په قضا هم مسلمه ده لیکن د مزونو قضا د سمره بن جندب رضی الله عنه فرمایي د دې څه حکم دی فقالت لا يقضينا ها نه دې کوي قضا حیز کې نفاس کې مزون قضا شي داغه قضا دې نه کوي ولی قالت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة سلیل خروج به تیرولې لا یامر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلات النفاس حال نفاس کو کله کله هیڅ کار میاش کی نفاس کم از کم کال خو دو کالو کې درې کالو کې د ماشوم پیدا شي او بیا هم د په نفاس کې قضا د صلوات نه ده شي نو په هیڅ په طریقه اولاد نه کېدل پکار دی یو طریقه ده ها چونکه غسل من المحیط کې ډېر ورځې تیر شوې دي نو ګندګي به ډېره شوې وي نو دی وایي نه خبره ده چې صابون وغیره دې مستعمل کی چې صفای کامل حاصل شي سر ویخته دې منګز کی وغیره چې صفای کامل حاصل شي نور غسل فی من المحیط او غسل من الجنابه شیء واحد عن امیه بنت ابي سلط عن امراه من بني غفار دا لیلا دا د ابو ذر رضی الله عنه بیبی دا قد سما علی قالت اردفانی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وړو مرایت لا بالغ نه و د بلوغ د مراهقه کې قرب د بلوغوي او بالغني نبی اسلام ځان په سره دی فکر فلار اردفنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقیبه باندې علی حقیبه رعلی په خپل د ذیل په حقیبه باندې لږ سره ګاډي کې مخکې نه چې روس زنانه کې تر هجره قلت نعم قال فصله من نفسك ثم خذينا مما فتح في ملا ځان برابر کا او بیا واخلا یو لوخ دوبو هغه کې مالګه واچو ثم غسلی ما اصاب الحقیبه حقیبه چې کومه وین حسابت شوه نو دا مالګین وبو باندې هغه وینځه سمعودي لمرکب کې بیا خپل مرکب ته ځه قال فلما فتح رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر نبی اسلام خیبر فتح کړه رزخلنا من الفی او نبی اسلام موږ مال غنیمت کې سه سره کړ ځکه د زنانه جهاد تزوی لیکن مستقل حصہ نه او څه برخه پیغمبر به کړی امیر ورکول شي او زنانو سره جهاد نه ده خو د زنانه د زخمیانو لپاره مرهم پټي مجاهدین پر وړي وغیرہ د دې خدمات کوي قالت وکال الله تطهر من حیزه الا جالت فی طهورها ملها نو دی د دې چې کله غسل کول د حیض نه ناغه ابو کې با مال کې په خامخا چول آل ته نبی اسلام ویلو کنه نه هغه امتصال د امر د نبی صلی الله علیه وسلم حتی کې واوصت بی ان یجعل فی غسل حين ماتت که زمړه شم نو زما د غسل او بو کې مالګه واچوي ځکه نبی رسول الله ماته دا شویرو نو دغه عمل ز پرېږدم نه ما حسیبه وینځل کې مالګه استعمال کړو او په بیا همیشه د پر غسل کې به مالګه استعمالول حتی کې د مرګ وصیت چې کول د غسل هغه کې مې مالګه استعمال کړي امتثالا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم حدیث کې مسله بل معلومه نشوه غسل د حیض او غسل د جنابت شی واحد ها یو مسله معلومه شوه شی طاهر مخلوط بالماء هغه مزر د پاره د غسل نه دی پاک شه د صابون د مال ابو کې واچو او بیا هغه ابو باندې غسل کوي جایز شی طاهر مخلوط بالماء لا یضر بالماء مال گواچي ضرر نه رسي وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا سلمان بن سليمان على عائشه قالت دخلت اسماء نو غسل بعد الحیض نه څه خوشبوئی وغیره استعمالول چې رائحه الدم بوی وغیره ختم شي د زنانه نه دا بهتر طریقه ده قالت یا رسول الله کیف تطهر بیا په خوشبوئی من طهارت څنګه کیږي نو هغه پوه نه شو عاشر ذل نه پوه وا قالت عاش فعرفت الذي يقنع عنه نبی علیہ السلام څنګه کنایه کړې و زه پوه شم فقلت لها تتبعين آثار الدم فخزینو باندې افعال تو باندې شرطه ویني لګیدلی نه هغه ځای باندې خوشبوئی پیولګو چې رائحه رائحه کریه نه پاک شي وبه قال حدثنا مسدد بن مسعود قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم بن صفیه بنت شیبه ذکر گئی ان ذکرت نساء الانصار عاشر ذلنها د دې انصار او زنانو متعلق بحث وکړو فاثنت علیهن د انصار او صحابیات ډېر تعریف وکړ ډېر شیخ دي د انصارو زنانه چې دا دی دا ډېر خې دي هغه ځان پوي په دین باندې چې کوم زنانه کې تفقه د دین دا هغه ډېر خدا ان جو زنه ده وشي هغه بي سي ډي زکه دین نه زکه فاسنت علیهن هغه باندې صفت وي ډېر ښه خځې دي خپل د امور دین کې حیا نه کې ځان پوهې په دین باندې فاسنت علیهن وقالت لهن معروفا د انصار زنانه ډېر ښه دي د الله په دین کې حیا او شرم نه کوي ځان پوهې په دین باندې دا صفات یو کړو نبي قالت دخلت امراه منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم پنصار کې زنانه رااله په نبی عليه الصلاه والسلام باندې فذكر معناه هغه یي د غسل من الحيض معيد له څه طریقه ده نو نبی عليه الصلاه والسلام فرمایله نو دا مضمون ذکر کړه ما سبقه مضمون باندې لغونه جهادت الا ان قال فرصه ممسكاتن ابل قل قرزواتن نو یو پای ونیسا د مالچو او پاره کې مسک واچو او مسک واچو نو آثار الدم باندې آثار الدم باندې هغه خوشبوئی ولګو چې راهي کریا ختم شي یا یو قول داوم ده موږ هغه مسک په هغه خوشبوئی کې واچو مسک خوشبوئی چې دا په هغه مالو چې کې واچو او داخل فی الفرج کې دا لأن اسرع الى الحبل حبل دا حمل د پاره ډیر سریع دی بیا وته د زوج باندې حمل زر پاتې کېدی شي اسرع الى الحمل او دا اعتراض به بیزای عربو کې دومره غربت او افلاس نو بیا خوشبوئی او دومره قیمتي خوشبوئی مصر اداغي استعمال نو دا چته کې دي چې هغه وخت دومره تنګتیا و تنګتیا و لیکن د عربو کې سخاوت د خوشبوئی کې ډیره زیاته ده استعمال د خوشبوئی دا غي ډیره قبایل کې پرتګ نه یو ټوپکی ټوپک خام خاطر تو پرتګ دی نه شي زه ټوپک خام خا پکار عربو کې استعمال د خوشبوئی ډیره ده او سخاوت په خوشبوئی باندې ډیره ده وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ الانباري قال حدثنا ابي كان اسماء سالت النبي صلى الله عليه وسلم مضمون قال فرصه نو دا خې خځې دي ځان پوي د الله په دین باندې ناپو هغه دي چې ځان نه پوي د الله په دین باندې هدي کې جهالت وي نو دا انصارو د بیبیان صفات وکړو حاصل دا غسل من المحیض کې د د غسل من الجنابه شیء واحد صرف دا چې استعمال د خوشبوئی وغیره وشي نو دا د اعضاو نه راهی کریه نه مبرا شي صفات